بينه وبين ما فوق الثنايا او اسفل اللام قليلا سفره اسفل اللام قليلا وقيل فوقها سو کوئی د لام نه برا سو کوئی د لام نه تتلون دا کی جواهر المضیه والا موي طرف نه مراد د جبه سر ده تمهید کې مبدل جزري و من راسي طيب نون ادا کیږي دور تحت تحت څه مطلب دی تحت معنا دا ده د لام د مخرج نه لاندې اج اجعلوا معنا دا د وګرځوي دی لرا اے قاریانو د لاندې د مخرج د لام نه ورا یدانیه او راجه دا نظر کې الراء ده او د ضرورت شعری د وجه حمزه ختم شو ورا یدانیه را یدانیه په اشباع سره ده المنح الفکری والا نورات کوم د داروزی د مخرج د نون نه د طرف لسان نه په مند طرف لسان کې او د بر سنا علیاونه د اوچت کورونا او په دې کې د جبه شام ده نږدې مخرج د مخرج د نون ده دا مدد د سیبوي او پر راته کوی د لاس نون را یو مخرج نه فرا صاحب مطرب صاحب جرمی صاحب چې د دې ټول درې واړو مخره څه شی دی رقص اللسان چې به سار دی پدې شعر کې ناظم سے یو لسم او دو لسم مخرج درته بیان کو چې یو نون او بل را ده بیا ګورا د نون پمن فرق پمن د لام او د نون کې سره لام او نون کې فرق دا دی چې د لام مخرج له کلاو دی په نسبت د شي د نون ولې د لام مخرج کې ضاحک هم شامل دي او د نون په مخرج کې دا نشته او بل خبره دا ده د لام په مخرج کې د لام په مخرج کې دا دا فرق چې کوم دی چې د لام او د نون کوم فرق دی وګوره دا د دې کلام نه روزي چې ادناها نه منتهاها هغه نه پته لري چې دې مخرج زیات ته په نسبت دی بل ادنا نه تر منتها پور والله مو ادنا علی منتها نو دی وای تحت جعلو دا مخرج د نون به د مخرج د لام نه کته چا دا ویلي چې فوقها نون د لام نه وجد خو د لام مخرج به کلاو دی د نون مخرج کم دی المنح الفکریه هغه دا خبره ذکر یا ګوره حق خبره دا د جواهر الموضوع والے وای چې جبا د اورو سره لګي حنک حنک اعلا سره نه لګي دا رايه د ابن الناظم په جزري د تزوی او څوک چې دا سره موافقت لري نو نون او را کې بس صرف دومره فرق دی چې پرا کې د جوب شاه شامل ده او په نون کې دا خبره نشته د د مخرج ذکر ونکو چې راس مخرج دی نو ور را یو دانی هله ور د ونی دی دا او مثلا ظهر نه خلو شعب کې شامل او جزري ته به مو چې یودانی مخرج د نون سره د لام بیا د نون نه په صفت جدا کیږي چې انحراف ته او د نون د لام نه په غنه جدا کی را د لام نه په تکریر جدا شو او نون نه جدا شو په سره په انحراف سره دا د صفاتونو تمایز په دې کې صوتي تمایز هم شته اواز کې جدا دي دیو بل نه اوس ګوره دلته یو سوال د جنازین ته دا خبر اوکا د لام نون او را په دې کې صرف د جبې ذکر او د اسلام کې نه کا څنګه تبلیغ راځي په لام نون او را کې څه شي دي د اعضاء لسانیه او ذکر وکړي په لام نون را کې طرف د جبې ذکر وکړي وي واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه والراء ثانيه لظهر ايه په دې ټولو کې د جبې ذکر وکړي چې لام د جبې دي زنا دا کیږي نون د جبې دي زنا دا کیږي او را د جبې دې دې نه دا کی دا یو نه چې دا جبې لګي ته نه مخامخ خو به بس در لګې کنه خبره ذکر نه کا نو موږ ته بدا څنګه معلومیږي چې لام مغرب چې کوم دی د صنایا رباعي انیاب او دواحب د اورون ادا کی او د نون مخرج صرف صنایا رباعي او انیاب دي او درام مغرب دا موږ ته څنګه پکې ده د دې شیر نه بسنګ د دې نه دا خبر راوته چې لام نون را مخرج ادراس نه علاوه غاښونه کنا رباعي او نیا او د لام مخرج کې ضاحکم شامل دی اے نو للاکثر حکم الكل په بنا باندې د سوکو د پکې اکثر د پارا ضاحک نه علاوه غاښونه ذکر اگر یو لام کې ضاحکم شامل دی اے کله جواب دا خو به دې وجه جوړ کړ صحیح جواب دا دا رساله ده نه پتاوانه ده سړي رساله ده پر رساله کې اشاره وي تا توجه ته نه دا کې دا اشاره ته لګ لګ دی بوې تفصیل بیا په تدریب الفق کې ګوره ها او کې تا ته تفصیل تیر ادخلو تاسو دې کې لام ده او ورپسې بار څه شه ده الټا پیش ته کنه واو صغیره او بعض نسخو کې ادخلو واو سره ده نو که ادخلو شي نو معنا دا الواو ورته نه معنا دا دا د د د جبې د شان په کې څه شته داخل شته او کوا ور درجنو ادخلوا معنا القاریانو دا وردن نکړې د څه شي د جبې د شایم وردن نکړې د په مخرج درا کې